وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون صدق الله العظيم سورة الانعام اتم سپارہ ایک سو بائیس نمبر آیات او من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات مخکې آیاتونو کې د شیطان وسوسه د خپل رفیقانو په زړه کې اچول ذکر شو چې شیطان د کافرانو نه په زړه کې وسوسې اچوي مسلمانانو سره جنګي بحثونه ورسره کوي چې دا مسلمانان د حق د لارې نه واړوي نو دا کافر او دا شیطان د زړه نه دا خبره وباسي چې یو کره مؤمن چې د الله فضل ورسره وي نو دی به دوکه نه کړي شي یو انسان چې هغه د شرک د کفر د ضلالت په مرګ مړو الله پکې ایمان ورواچو عرفان او د حق پېژندګلو یې پکې ورواچوله د قرآن رڼا یې وله ورکړله په دغه رڼا باندې دی په خلکو کې په هجوم کې بې تکلفه ګرځي نو د داسې ښه انسان حال د شیطان د دوکه کړی شوي په شان ته نشي کېدی د شیطان د اشنا په شان ته حال نشي کېدی شیطان او د شیطان ملګري په کندو سر دي په تیارو کې پراته دي د دغه تیارو نه وتې نشي ځکه چې شیطان او د شیطان ملګري رڼا ته تیاره وي هدایت ته دلالت وي ومن كان ميتا آیا هغه کس چې هغه مړ وي همدارنګ خشته کړی شوی دی للکافرین کافرانو لپاره ما کانو یعملون هغه ګنده عملونه چې دوی یې کوي په دې آیات کې مؤمن ته جنبې ویلې دي او کافر ده ته مړې ویلې دي مؤمن جمدی دی او کافر مړ دی وجه دا ده چې انسان او حیوانات او نباتات ونې بوټي دوی کې حیات شته ژوند پکې شته خو قسمونه بدل دي شکلونه بدل دي په دې باندې هر انسان پوهېږي چې د دې ټولو د زندګۍ خاص مقصد دی که حیوانات دي که نباتات دي که انسان دی نو د هر یو د زندګۍ یو خاص مقصد دی او د دغه مقصد حاصلولو لپاره اهلیت او صلاحیت لري الله فرمایي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا هر یو شي ته الله پاک پیدایش او شکل صورت ورکړ او بیا ورته هدایت کړی هر شی الله پیدا کړ او کوم مقصد له چې پیدا کړی دی هغه مقصد ته د رسېدو پوره هدایات یې ورکړي د دغه هدایاتو لاندې هر مخلوق خپله ډیوټي حق ادا کوي په دې دنیا کې اوبه دي اور دی داسې نور ډېر مخلوقات دي دا هر یو خپله ډیوټي کوي او چې دغه ډیوټي کوي نو جمدی دی چې دا ډیوټي نه کوي نو بیا مړ دی اوبه دي چې تنده ماتوي اوبه دي د وینځلو په وخت کې خیرې لرې کوي اوبه دي او که نه تنده ماته یو نه په وینځلو کې خیرې لرې کوي نو بیا دې ته اوبه نه وایي اور سوځول کوي ګرمول کوي نو چې کله اور سوځول نه کوي او ګرمول نه کوي نو بیا دا اور نه دی دا ولې بوټي شینکی دا چې غټیږي او میوې کوي نو جمدي دي ونه بوټي دی او چې کله غټېدل او میوه ورکول یې پرېښودل نو بیا خشاک دی بیا ونه بوټي نه دی نو دغه شان ته انسان ته وګوره د دې انسان هم د زندګۍ څه مقصد به وي څه ډیوټي به د ده وي نو که دا انسان خپل مقصد د زندګۍ پوره کوي نو دې جندې دی ده ته جندې ویل مناسب دی او که دې دغه خپل مقصد د زندګۍ نه پوره کوي نو دا یو مرده لاش دی نو د انسان د ژوند مقصد څه دی مقصد زندگی که ته دغه خپل مقصد زندگی پوره کړل دې به د ژوندي انسان بللو جوګه وي کنی بیا به دی مرده وي ناپوهه خلک انسان د دې ونو بوټو په شانتې د دې ځناورو په شانتې یو مخلوق ګڼي د انسان د ژوند مقصد دا نه دی چې بس دا ښکلې ښکلې خوراکونه دي وکړي که په ښکلې خوراکونه شي نو دا نور حیوانات کله کله د دې انسان نه ښکلې خوراک هم کوي او ډېر خوراک هم کوي نو صرف خوراک نه بلکې د انسان د ژوند مقصد د الله پیژنګلو او د الله عبادت کول دي نو کوم انسان چې د الله عبادت کوي الله پیژني او عبادت یې کوي نو دا جملې د مقصد د زندګۍ پوره کوي او کوم انسان د خپل ژوند مقصد د الله پیژندلو او عبادت ونه کړ نو دی بیا مرده دی د دنیا په کاروبار کې پوی او ترقي دا د ژوند مقصد نه دی ځکه دې مقصد کې خو کافر ستا نه وړاندې روان دي نو ظاهري دنیوي زندگی د هغې کرک وکا کافر پې ښه پوهېږي خو د آخرت نه قطعا غافل دي او من کان میتن فاحییناه آیا هغه کس کان میتن چې هغه د مخکې نه مړو یعنې کافرو فاحییناه پس من دل جند ورک من جمده که یعنی مسلمانم که اول کافرو کافر مړو بیام جمده که ایمانم ولا ورک د جن مراد ایمان دی وجعلنا له نورا يمشي به في الناس من وګرځو د ده لپاره یو نور يمشي به في الناس په دغه نور رڼا باندې دی په خلکو کې ګرځېدل کوي ایمان یې واغشته د ایمان رڼا ورسره ده په خلکو کې ګرځي کمن مثله فی الظلمات آیا دې پشان چې د هغه چا کې دی شي فی الظلمات چې هغه په تیارو کې وي قسم قسم تیارو کې راګیر دی لیس بخارج منها دې د دغه تیارو نه وتې نشي نه دې وتون کې د دغه تیارو نه د کفر په تیارو کې مبتلا دی خپل نفع او نقصان نه پېژني هلاکت نه به دی څنګه بچ شي دی به بل څنګه بچ شي د نوري ایمان فایده نورو ته هم رسي نورا یمشي به فی الناس دې آیات کې الله پاک فرمایي چې یم نورا یمشي به په الناس د سره رڼا ده او په دغه رڼا دې د خلکو کې ګرځي نو دا نوري ایمان صرف مسجد پورې خاص نه دی پیرخانه او خانقاه پورې خاص نه دی چاله چې الله دا نور ورکړی دی نو دا نور به ده سره وي او دی به په خلکو کې ګرځي هر ځای ته به دغه رڼا رسوي خپل هم څه پیدا اخلي نورو ته به هم رڼا ورکوي پیدا به ورکوي او رڼا د تیارې نه تباهیږي نه رڼا د تیارې نه نه دباویږي نو که داسې ورکوټې شمه وي ورکوټي جیووي تیل پکې کم وي او مړه کېدونکي هم وي نو دغه رڼا بیا هم د تیارې نه دباو نه ده مغلوب کېږي نه خو که لږه وي نو لرې پورې به رسي نه او که ډېره رڼا وه لرې پورې به ورسېږي که رڼا لږه وه لږ ځای به روښانه کېږي مثال په طور تیلې دې بل کړ نو چې تیلې دې بل کړ نو تا ته خو به رڼا وکړي که نه لس شل ګزه لرې خو رڼا نه کوي خو تا ته خو رڼا کوي او که بیټري در سره ده یا نور څه بل څه انتظام د رڼا در سره دی بلب در سره دی نو هغه لرې پورې هم رڼا رسوي نو دقه شانتې ایمان چې دی نو دا رڼا ده که لږ کمزورې و نو نږدې ځای کې تا ته رڼا کوي او که ایمان دی قوي و نو لرې لرې پورې به دا رڼا ورسېږي نو رڼا د تیارې نه تبادېږي نه نو ایمان د کفر نه مغلوب کېږي نه او دا نوري ایمان د انسان د زندګۍ په هره شعبه کې په هر حال کې به د سره وي او کم نوري ایمان چې د کفر نه دبو شو دا د ایمان او نور دی نه یعنی ایمان هم وله ورکړي وجعلنا له نورا يمشي به في الناس من وګرځو د ده لپاره رڼا يمشي في الناس دې تکي په يمشي به في الناس په دغه ایماني رڼا باندې خلکو کې تګ کوي کمن مثله آیا دې پشان چې د هغه کس دی د د حال په شان چې د هغه چا دی فی الظلمات چې هغه په تیارو د شرک او کفر کې وي لیس بخارج منها نوی دی وطن کې د دغې تیارې نه کذالک هم دارنګې زویین للکافرین خشته کړی شوی د کافرانو دپاره ما هغه ګنده عمل کانو یعملون چې هغوی کوم عمل کوو وکذالک هم دارنګ جعلنا فی کل قریه من ګرځولې په هر یو کلی کې اکابر مجرمیها الوی لوی خلق مالداران سرمایدار مجرمیها مجرمان د دغه کلی لیمکرو فیها چې دې حیلې وکړي او چل ولو کې په دغه خپل کلي کې او خلک ګمراه کړي چې د مکې د رئیسان یوازې دوی نه دي همیشه د کافرانو سرداران چل ول او حیلې به کولې او عام خلک به د پیغمبرانو د تابعدارۍ نه منې کول لکه فرعون چې معجزې د موسی علیه السلام ولیدې نو خلکو ته ویل وی دا جادوګر دی او په جادو د نه حکومت او اقتدار اخلي خو د کافرو دا حیلې دا چلول په پوخ ایماندار باندې چلیږي نه او خپل انجام خرابوي خپل نقصان کوي خو لا احساس هم ورسره نشته بس دا چل دی چې خان ښه وایي چې خان څه وایي نو بس وایي خان ښه وایي نو خانانو پسې روان نو خدای دې خانان نه خرابوي خدای دې خانان دینداره کړي چې دوی دینداره شي نو د دوی خلک خبره مني بیا او چې خان بېدینه شو نو د هغه ډېر چاپېره همسایه ګاونډیان ټول خان پسې روان ټول به بېدینه وي لیمکرو فیها چې دې مکر و فریبو کې پرې کلي کې وما یمکرون الا بانفسهم مکر و فریب نه کوي حیله او تدبیر نه کوي دوی الا بانفسهم مګر په خپلو ځانونو وما یشعرون او دوی پوهېږي نه چې د دې چل ول نقصان هم دوی ته دی لن نؤمنا من هرگز باور نکو من یقین نکو حتی نؤتا پر دې چې راکړي شي موږ ته مثل ما اوتی رسول الله په مثل د هغې چې ورکړی شوي دي پیغمبرانو د الله ته د دې کافرانو د مکارۍ او د حیلې او د چل ول یو مثال الله بیانوي چې کله دا کافران د پیغمبرانو صداقت وویني د صداقت نشانات معجزې وویني دلایل وویني نو دوی وی تا دلایل او نشانات نه منو علی به اومنو یقین به وکړو چې فرشته راشي لکه پیغمبر له چې فرشته راځي او دقسې مالم فرشته راشي او د الله پیغام چې پیغمبر ته بیانوي دغه چې مال هم راشي د الله پیغام راته بیان کړي یا الله په خپله ما ته مخامخ شي او راته وایي چې مام ومنه او زما پیغمبر هم ومنه نو دا د دې لویو خلکو لویې خبرې دي وقال الذين لا يرجون لقاءنا هغه خلک چې په قیامت کې زمونږ د ملاقات امید نه لري نو هغوی وایي لو لولا انزل علينا الملائکه دا په من فرشتې ولې نه راځي چې پیغمبر علیه السلام له جبرائیل راځي نو ما له جبرائیل راشي او نرا ربنا یا من ولی رب نوینو رب دې راته مخامخ شي لقد استكبروا في انفسهم ډېره لویه خبره وکړه د یو پیري د لیدو طاقت نه لرې زګونه غورځی بیا در باندې بېهوشي راشي او د فرشتو د لیدو د الله د لیدو مطالبه کې نو د دې مطلب دا شو چې دی پیغمبر که نو مان پیغمبر که نو تا به ومنم نو الله وایي څه نه پوهېږې زه پوهېږم چې څوک د پیغمبرۍ لایق دی نو بس هغه مې پیغمبر کړی دی واذا جاءتهم آیه هر کله چې راشي دي ته یو معجزه یو نشانی قالو دوی وای لن نؤمنا بالکل ایمان نروړو من په دې معجزو په دې پیغمبر الله اعلم الله تعالی دې الله کویږي حيث يجعل رسالته چې کوم ځای کې کېږدي پیغمبري چاله پیغمبري ورکي څوک پیغمبر کې نو الله یې پېژني چې دې د پیغمبرۍ لایق دی او دا دوی چې کومه خبره کړې نو ډېر د لوی او د تکبر یې کړې ده نو چې بې ځان لوی ګڼي نو الله بې ذلیل کړي سیصیب الذین اجرمو زر چې وبرسېږي الذین هغه خلکو ته اجرمو چې جرم یې کړی دی صغار عند الله ذلت بو تو رسیږي د الله د طرفه وعذاب شدید او عذاب بو ته سخت رسیږي بما كانوا يمكرون په سبب د مکر کول د دې دې چې کوم مکر کړی دی د دې په وجه به ته الله عذاب ورکي ځکه دوی د پیغمبرۍ لایق نه دي او د پیغمبرۍ مطالبه کوي نو دا پیغمبري او عظیم الشان امانت د الله دی نو الله پیژني چې د دې امانت کې خودو مستحق څوک دی د پیغمبري داسې شی نه دی چې دې لپاره به څه نفلونه وکړي څه وظیفې به وکړي چیله به وکړي او بیا چې هغه وشي نو بیا به پیغمبر شي دا په دې باندې نه ده دا د دنیا په دولت باندې نه ده چې دومره دومره اکاونټ ځان له برابر کړي نو بیا به یې که خیر پیغمبر کي په مال باندې پیغمبري نه ورکېږي د عوامو په مرګرتیا نه ده چې په عوامو کې ځان هر دل عزیز جوړ کړي او ډېر خلک دې خوښ کړي او بیا پرې د سره الیکشن وکړي او بس خدای وایي چې ده سره خلک دي او دی به پیغمبر کما نو د خلکو په ګڼوالي باندې نه ده په مال په دولت باندې نه ده په محنت مشقت باندې نه ده بس د الله یو پرزونه ده چې الله څوک پېژندلي دي دې کار دپاره یې جوړ کړي دي بس دقه کار به ورته الله حواله کړي یو نازکه ذمه داري ده نو الله دې له خاص خلق پیدا کړي دي دا پیغمبران په دې تمام مخلوق کې سپیشل هم دې دپاره الله پیدا کړي دا به پیغمبر وي اوس ورپسې دا نور بېکاره کافران دی وی ما پیغمبر کناول دی خپل ځان ته وګوره ته خو د انسان د نوم قابل نه چې تا ته څوک انسان ووایي نو ته لا پیغمبري غواړې ځکه د کافر په باره کې الله وایي اولئک کالانعام دا د دې چارپیانو په شانتي دي بل هم اضل بلکې د دې نه بدتر دي د حیواناتو نه بدتر دي او دې د انسانیت معراج څخه تل غواړي ما پیغمبر کا د آیات کې دا الله دا نوم دوه ځله راغلی دی مثل ما اوتی رسول الله او الله اعلم په دې ټول قرآن شریف کې دقه شان ته دوه ځله لفظ د الله چېرې نه دی راغلی بس دا یو ځای دی لکه په دې ځای کې یو بنده دعا کوي نو دعا یې قبلېږي به نو صرف دا یو آیات به نه وایي ټول قرآن شریف تلاوت کوي نو چې دې ځای سره ورسېږي نو دې ځای کې به دې دعا وکړي لکه وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله اللهم اغفر لي وارحمني الله أعلم حيث يجعل رسالته من سدعاء وشلا هر کله چې راشي دې کافرو ته یو نشاني قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسول الله وای دا کافران بالکل ایمان نه وروړو حتی تر دې نه اوتا چې راتلی شي مونږ ته مسلما په مثل د هغه څه اوتی رسول الله چې ورکړي شوي دي نورو پیغمبرانو د الله ته الله اعلم حیث یجعل رسالته الله خبردار دی په هغه حیث په هغه مقام یجعل رسالته چې کوم مقام کې رسالت کېږي چاله پیغمبري ورکي فیصیب الذین اجرمو ضرر چې وبرسېږي هغه خلکو ته اجرمو چې جرم یې کړی دی شرک او کفر یې کړی دی صغار عند الله ذلت به ورته ورسېږي د الله د طرفه وعذاب شدید او عذاب سخت به ورته ورسېږي بما کانو یمکرون په سبب د کوم مکر او فریب د دوی چې دوی مکر او فریب کړی دی فمن یرید الله ان یهدیه پس هغه څوک چې الله اراده وکړي ان یهدیه چې ده ته هدایت وکړي یشرح صدره للاسلام الله کولو کې سینه ده د اسلام قبلولو دپاره ومن يريد او هغه څوک چې الله اراده وکړي ان يضله چې الله یې ګمراه کړي بېلارې کړي یجعل صدره ضيقا الله وګرځوي د ده سینه تنګه حرجا ډېره تنګه کأنما يصعد في السماء لکه چې دې اسمان ته خېږي اسمان ته ختېږي شي نو زړه تنګېږي په زور په بره روان دی نو په بره نشي ختېږي كذلك يجعل الله الرجس هم دارنګ الله پاک ګرځولې د عذاب على الذين پاک خلق باندې لا يؤمنون چې ایمان نه وروړي کم خلک چې ایمان اراده نه لري په هغوی باندې عذاب او تباهي الله اچوي تر دې چې په مزه مزه دا زړه داسې تنګ شي چې نور د تنګېدو امکان ني تنګ شي بیا په دې کې د حق نه نوتو ګنجایش نه وي بیا د ده د زړه دا تنګېدل ده ته به په شکل محسوس د قیامت پر ورځ راشي اوس خو دې دی کې زړه تنګېدل څه جسم نه دی چې څه ووینې او د قیامت پر ورځ به دې له یو شکل ورکړي جسم به ورکړي نو د رجسن معنا عذاب عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما هغوی د رجسن نه مراد شیطان دی دا ولې وایي ځکه چې رجسن پلیتی ته وایي ناپاکی ته وایي او د شیطان نه زیات ناپاکه بل څوک بل د ده نه زیات پلیت بل څوک نشته به هر حال د آیات مطلب به دا وي چې کم خلک ایمان نه راوړي نو د دوی دا سینه الله تنګوي نو د بی ایمانه په وجه شیطان په مسلط شي بیا د ته رجوع ال الحق توفیق نه ملاویږي چې دې حق طرف ته راشي نو د ده سینه کولو کې د اسلام قبلولو دپاره ومن یرید او هغه څوک چې الله اراده وکړي ان یضله چې ګمراه کړي ده لره یجعل صدره وګرځوي سینه د ده ضیقا حرجا ډېره تنګه نو بیا پکې ایمان نه ورننوځي کأنما یصعد فی السماء لکه چې دی په زور زور باندې اسمان طرف ته خیږي قد فصلنا الآیات په تحقیق سره په تفصیل سره بیان کړي دي منګه آیاتونه لقوم یذکرون هغه قوم لپاره چې هغوی سوچ او فکر کوي لهم دار السلام دوی لپاره دار السلام دی نو دار السلام د سلامتیا کور چې کم خلک د خدای رسول حکمونه مني نو په انعام کې ولا دار السلام دار معنی کور او د سلام معنی د تمام افتونو مصیبتونو نه د سلامتیا ځای د محنت نه سلامتیا نو دار السلام هغې کور ته ویلي شېږي ویل کېږي چې په هغې کې هېڅ قسم تکلیف مشقت غم افت مصیبت نه وي نو داسې کور کم یو دی دا جنت دی چې غم به پکې نه وي عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي وی سلام د الله په نومونو کې یو نوم دی نو بیا د دې د معنا دا شوله چې لهم دار السلام دوی لپاره د الله کور دی د الله کور د امن او د سلامتیا ځای دی نو خلاصه ده د دې معنی دا شوله چې هغه کور چې په هغې کې هر قسم امن سکون سلامتیا او اطمینان دی نو جنت ته دار السلام ویلی شي صرف جنت هغه ځای دی چې د انسان هر قسمه تکلیف او پریشانی او خلاف طبع څیزونه د هغې نه پکې سلامتیا وي اوس دا سلامتیا په دنیا کې هیڅ چا ته نه ده رسېدلې نه یو لوی بادشاه ته نه یو لوی ولی الله ته نه یو لوی پیغمبر ته ځکه چې دا دنیا فانی ده او په دې فانی دنیا کې مکمل آرام راحت سهولت انشته ده دې دنیا کې هیڅ څوک هم بېغمه نشته دری دنیا کسی بیغم نباشد اگر باشد بنی آدم نباشد نو آیات کې الله فرمایي چې نیکبخته خلکو لپاره د الله سره دارالسلام دی نو الله سره لهم دارالسلام عند ربهم د دوی د رب سره دی اشاره دلته ده چې دا دارالسلام نقد نه ملاوېږي نقد نه دی بلکې د قیامت پر ورځ باندې چې د خپل رب خوا ته ور ورسېږې حق دی کې به بیا تا ته دار السلام ملاوي او یو د عند ربهم دا مطلب دی چې دا دا دار السلام وعده غلطه نه ده د دې ذموار الله دی عند ربهم الله سره محفوظ دی او یو اشاره پکې دا ده چې د دار السلام نعمتونه او راحتونه نن د دې تصور نشي کېدی الله سره دی الله پوهېږي چې دار السلام څنګه دی دلته ته تصور نشي کولی ځکه په دار السلام کې په جنت کې هغه نعمتونه دي چې لا عین رأت ولا اذن سمعت نه دې سترګو لیدلي دي او نه دې غوږونه اورېدلي دي نو الله دې دارالسلام موږ او تاسو ټول ته نصیب کړي جنت دارالسلام دی نو د دې جنت دپاره په دې دنیا کې دا نیکان بزرګان خلک د دنیا دا سختی او تکلیفونه برداشت کوي او په دې کې ښه خوشحاله خوشحالي پکې وي او دا وایي نه چې زه ستړی شم ستومانه شم لکه په سړک باندې مزدور کار کوي کاڼي ته کوي او دا سړکونه اکثر دا پرې ګرمۍ کې وي نو په لوړ باندې ناست وي د څادر سورې کړي یا نه کړي او ټکه ټکه کوي او دا تاوده تارکول په دې سړک باندې اچوي سورې پرې نشته دی جامې هم د تارکولو څخه شولې او دا خولې پرې را روانې دي او دا سړی خوشحاله دی میاشت پس تنخوا ورکوي د تنخوا په تمه باندې دی خوشحاله دی نو دقه شانتې په دې دنیا کې دا نیکان خلک هر قسمه سختي چې پرې راشي نو دوی خوشحاله دي د قیامت پر ورځ تنخوا میلاوېږي به دارالسلام به ملاویږي نو د دنیا کې هر قسمه د خوشحالۍ دا کارونه چې راشي خو خلاف شریعت وي نو دغه خلاف شریعت کارونه چې دې بنده ته مخامخ شي نو نفس او شیطان ورته وي وی کا خو دې وي نه الله نه یېرېږم بیا به تنخوا کټ شي نه به یې راکوي والا نو چې دلته کې دی د الله په مخ کې د ملامتیا نه یریږي نو دله بیا خدای پاک دوه جنته ورکوي ولمن خاف مقام ربه جنتان لهم دار السلام دی د پاره دار السلام د سلامتیا کور دی عند ربهم د دې د رب په نسبت باندې وهو وليهم دا الله د دوی مددګار دی بما کانو یعملون په سبب د عملونو د دوی ویوم یحشرهم جمیعا په کومه ورځ چې الله به راجمع کړي دا ټول نو الله به ورته فرمایي یا معشر الجن ای ډلې د پیریانو قد استکثرتم من الانس په تحقیق سره تاسو ډېر تابع کړو انسانان ډېر پیران د انسانانو د ځان تابع کړي دي یعنی شیاطین الجن بدبخت انسانان ځان ته متوجه کړي دي او په خپل لارې راړولي دي کافران انسانان دا د شیطان موریدان دي شیطان ځان پسې کړي دي یا معاشر الجن اے دلیل پیریانو قد استكثرتم من الانس په تحقیق سره تابع کړو تاسو ډیر د انسانانو نه وقال اولیاءهم من الانس نو بوای هغه دوستان د دوی د انسانانو نه د دې پیریانو د جناتو شیطانانو چې کوم اشنان په انسانانو کې دا وی وی ربنا استمتع بعضنا ببعض ای زمونږ ربه استمتع بعضنا ببعض فایده اخیستې ده بعضې زمونږ په بعضې باندې په منګې کارونه چلول وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا بیا رسېدلي یو من هغې نېټې ته چې تا راله نېټه مقرر کړو مرګه پورې من په دغې نېټه کې روان کوم انسانانو چې په دنیا کې د بوتانو تابعداري کړې ده عبادت یې کړی دی حقیقت کې د شیطان تابعداري کړې ده وی دا شیطان براله کارونه کوي دا بت براله کارونه کوي د هغې نظر و نیاز به یې منه وی دی به مقصود ته رسوي همیشه به تاسو په دې اور کې الا ماشاء الله مگر هغه چې الله پاک وغواړي الله که غواړي چې موقوف کړي نو دا اور به در باندې موقوف کړي خو الله نه غواړي چې موقوف کړي نو کافر به په دوزخ کې همیشه وي وتل کې نشته دا د مؤمن ګناهګار لپاره وتل شته تمام ظالمان ګناهګاران د دې ظلم پر کارونه کې چې په دنیا کې یو ځای وي دوزخ کې به الله یو ځای کړي هو كذلك نولي بعض الظالمين بعضا همدارنګه موږ ملاو بعض ظالمان د بعض نورو سره بما كانوا يكسبون په سبب د کسب او د کار د دوی سبحان ربك رب العزة عما يشركون